شیطان په خوب کې نشی راتله څنګه په یخ باندې د نبی شکل په ځان باندې حضرت سليمان عليه صلوات و سلام په شکل کې شیطان شو شاه عبد العزيز رحمت الله عليه وای چې چا دا سیویل خوب کې چې زه پیغمبر یم لکه محمد عربي صلی الله علیه وسلم یم نو وای واقع دې دقه دې خو چې دې سړی په لکه دا تسلی چاو دا نبی دې نو دا به مکه نبی شای ساق سے وای چې نه کبه عینه دا نبی په شکل کې دلی دلی نو دا به اق نبی او کداغه په شکل کې نه نو بیا به اغه نبی نه شاه عبد القادر وای چې نه او د دې ټولو د پاره بیا خپل خپل دلایل دی غوي هغه وای کچرتا په وزه د صلحاو کې یعنی نبی په دسه چې خيسته ګیره ده زبردست خو نورانی چهره ده د صلحاو په شکل ولید نو دا به نبی او کده فاسقان او فاجران په شکل کې ولید دا بیا نبی نه غرض دا چې دا واقعات چې د خلکو څنګه د ځان نه جوړ کړي او د ډېر وګدې قصې دي ثابت یو ګنټه په لګي دا د قصاصو ته قصې دي د ځان نه جوړ کړی شوی منګړت د لپاره چې دا د دې معجزه شي حسد د الله د نبی نه دی چې الله بل له مور کو مال راکا دا یې غختنه کړ دا منه د اجاز په تور چې الله دا زما معجزه شي لا ينبغي لاحد من بعدي اول را لرا کلا چې دین په دنیا کې خور کما انک انت الوهاب یقینا ته بخون کې نبی علیہ السلام ویلا ویل بیگام یو عفریت یو دیو د جناتونه نیولې او او ما اراده وکړه چې د جمعات پر استن پورې وتړم چې ما شومان په د پورې لوبي وکي لیکن ما دا پرې خو دا د وجه د دعا د خپل رور چې سليمان عليه السلام دی کرے صلی الله علیه وسلم ان یزاحمه فی تلک الخصوصیه حیث اصاب کم زیتا چې د به اراده وا حیث اراده حیث اصاب کم زیتا چې د بار سیدل غختل معنا کم زیتا چې اراده وا کله با په دمه دم روانه وانو کله به توندوا چې د تعذيب وانو توند بوا کله چې د تعذيب نه وانو بیا په مزه مزه بوا وشیاطین کل بنائ و غواص او شیطانان کاریګری به کولا معماریت به کاو او زینو باغو په وهله د دریاب نه به زبردست ملغلره راخې جوړه واخرین او نور چې به سرکشانو نو هغه به تړلې شي او نور به مقرنین فی الاسفات چې تړلې شي به په زنجیرونو کې هاذا طاونا دا زمونږ ورکړه ده اے سليمانه فمنن احسان کوا او امسک یا وساته بغیر حساب به د حسابا سليمان په دیو کې وام ستا سره حساب نه کوما الله دسی پیغمبري ور کړې دسی نبوت او دسی بادشاہت الته شیطانان دې صاحب ادای کوي لګیا اوسه گئے ها کوګ بش چابک برا گئے زینیال ته دریاب کې غپې وهي ماشاءالله او ځینې حالت تړلې شي دی په زنجیرونو باندې وان له عندنا دانا چې د سليمان یو جهان یو یقینا د در پارا زمون په دربار کې لزلفا خامخانیز دې کته او خيسته زیاده واپس یې ده واسکر عبدنا یا کا بنده زمونږه دا وسم ابتلا ده دغه مالدار بنی آدم یاد کا بنده زمنګا ایوب علی السلام کله چې आवाज وکړ پر رب ته الا رسید الله ماتا شیطان بنوس بن بنوس بن په تکلیف د بدن وعذاب او پازا من په تکلیف د مال دا چینه د شفا وا چې الله په دې کې شفای خو دې حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام هغه وبرا واچولې ظاهری بیماری ختم شولې او به وسکلې ماشاءالله باطینی بیماری ختم شولا بدن الان کما کان زبردست خلې بدن ووهبنا له اهله وباخمنګه دتا اهل ددا او په مثال د دې باندې نور رحمتا منا د رحمت زموږ د طرفنا او و ذکر او نصیحت او د عقل خواندانو د پاره ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی ماشاء الله اوس په الله احسان فرمایا اولاد واپس رالل مال واپس راغې دولتونه واپس رااله بدن حق شان زبردست خپل د ګل پشان بلکې کله چې غسل وکړ د سرو زر پتنګان راتلل حضرت ایوب علیه السلام دا خیسته خپل جولې ورته الله ورته ایوبا وای ته مستغنی نه هغه الله مستغنیم خو رحمتنا نو ستا د رحمت نه چرته مستغنی یم فلا ستا رحمتونه دي چې ست په ما باندې سرو زرو سره وره پتنګان را وره او خذ به دې کزغسن الله تمام خپلوان رشتہ داران د ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایوب پرې خو ده چې ده خپل خدایانو د بوتانو خیرو وهله ده نو ګره ایوب ته باندې نږدې کې کنه تاسو به مغرق شئ ما سوا د یوې بیبینا میشا دا عظمت ته زمون سلام الله دې ته ډېره خوشاله ورکړي د ټول تمام امت د طرفنا زکه دا الله د نبی زړګي ساتلې بس ایوب علیہ الصلات والسلام فلاسونو کې اړای راړای ایوب علیہ الصلات والسلام د زړګې د خوشحالۍ لپاره دغه یو بیبي دا نورې شې نشته دی یو رسان ربانی ته ګوره دام کړه مندا زګه دا کيو خاوند اسره پاتې شنورې شې نشته دي اولاد لاړ بچي لاړ لونه لاړ له مال لاړ له د ایوب علی السلام دی هغه مردا بیمار پروت دی دا کړمن وا دا بیچینه وا چې الله ایوب څنګه جوړ شي شان ربانی ته ګوره یو سنداسي روان دی لکه مثال په تور ځان څه شي جوړ کړي کا زباره دوايا نه خرڅو سنداسي وستا سکور کې بیماری شته ولې نه وځه علاج کوم بالکل راشه کله چې دا علاج شونه تاسو باید شیطان یونو چې تاسو باغې ته دې نسبت کوي حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بی بی دې راغوفته نه ده واپس کړه نه ده سره دونه خبره وکړه چې ایوب علیہ السلام ته دا څه شی بیان کړه کارګزاري وای د الله نبی دې د غیرت په ورانا خزمه کور ودانی ته زما په کور کې اوسېږي ته د قران نه خبرې ته د دین نه خبرې ته د ایوب علیه صلوات و سلام بیبي ته د حضرت یوسف یوسف علیه صلوات و سلام نو سي ته د پیغمبر په خاندان کې د پیغمبر په نسو کړوسو کې د پیغمبر بیبي ته د شیطانانو سره سنداسیانو سره خبرې کې هغه بیا تا ته د سي د سي د سي ټکو کوي وې زبر زبر وغېګم کنه ستا سرمن ما وانی وینستل کنه زه تا په سلو درو باندې وام دا غیرتی پیغمبر وسلو درو باندې زوام اف کا خدای زرو کړم د سیم نه وای چې زه خو بوټه یم زما زما ما به الله روغی کنه زما د خوښ شم ښا الا وصلی ایوب علیہ السلام روغ کا ماشاءالله په بیبي به کما خوشحالي الله الله او بل درته ایوب علیہ السلام قسم خړلې چې سبا کومه دا بیبي واوا مسل دوره دا عجز ګنا سوا نو رب زل ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خلینا خدا خبره ختلې وا قسم خوړلې وو اوس رب ذل جلال ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته چې خوشاله راشي نو راشي نو راشي نو راشي غم راشي نو یو پسې بل برازي بل پسې بل برازي زر کش زر زر زر کش در جهان ګن ګن سره سره ځان پسې راکاږي سپین سپین ځان پسې راکاږي غم غم ځان پسې راکاږي خوشحالي خوشحالي ځان پسې راکاږي ایوب علی السلام د ورځ پر ورځ غمونه دي د یوسف غم راغې د بډاوالي غم راغې د سترګو دړندې دو غم راغې جراغې راغې کله ابن یمین ورکېګا غمونه او غمونه او غمونه او غمونه خوشاله چراله له د یوسف علی السلام بشیر راغله یوسف علی السلام هاي هاي شاهي تخت خوشالي خوشالي خوشالي خوشالي ایوب علیہ الصلات والسلام باندې وس الله په دې خاندان خوشحالي راولي بدن خستر روغ رمټ خنو اولاد ورله الله چې کوم ده ماشاءالله خسته د ګل پشان تمام اولاد هغه مال نه الله ورله دګنوال مال ورکا اولاد نه الله دچن ورله اولاد ورکړه زبیبی مسله پاتې شو نو صلی الله په خوشحالي راوسته دا خوشحالي په اوس غم کوي نه ځکه دا به عملوي غمو چې سل دورې بیبی لا ورکوله شاید چې هغه د دینه مړه وي یا د دینه رنځوره شوی او ختم شوی الله ایوب علی السلام ته یو طریقه و خدا ته دې ته ویلې شي حلی محمودا او دا د ایوب علی السلام خاصه وا که خلق وای مونږ به هم دا طریقې کو جساس وای روح المانی وای په دې ځای وګورئ کان علی ایوب خاصتا دا طریقه الله ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته خود له او دا دغه خاصه وا په دې زبانه احکام القرآن د ابوبکر جساس وګورئ 382 صفحه او دریم جلد دا به څو قیاسونه نشي کولای چې زوام په قیاسونه کومه ذکر الدار چې هغه یادول درستنی کور دی هر یو بار واستنه کور یادو او د آخرت تمنا او د آخرت په غم کې دی وخت او یقینا دی و ان در اعظم په دربار کې لمن المصطفین الاخيار خامخابه د صفا ساتل شونا الاخيار د غورونه واذکر اسماعیل والیسع یاد کا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا وسه اجمالا د سو انبیاء بیان کړي الله یاد کا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یسع علیہ الصلوۃ والسلام یسع بن استرب ذلکفل علیہ الصلوۃ والسلام بن بشر بن ایوب وکل من الاخيار او دا ټول دا ټول غره کړی شوی د پاره د نبوت هاذا ذکرون دا یو یاداش دی هاذا ذکرون جمیل فی الدنیا دا یو کله ذکر جمیل دی په دنیا کې د دیو و ان للمتقین او یقینا د متقینو لپاره لحسن مآب خیسته زید واپس اید په قیامت کې څه شی وي جنات عدن جنت عدن دی جنات عدن جنت عدن دی د بچي د لور په ځای باندې هم نه د چا په ځای یار اورا د نوسې د کړوسې په ځای او الله دې دا برکتی بابا همیشه د پاره دی الله لري بابا الله جنت کې بداسي نه داسي بني جنت دی نوسې نه کړوسې په ځای او خاطر ورته څوک ناشتي او هغه ټینګ ویني زوی دی لو وقع منه شيء بالمشرق کپ مشرق باندې او شی د دینه پریوزی لانتنا من فی المغرب نو مغرب بترن ټول بدبودار شي مشرق باندې څه شی کترا پریوتو مغرب مغرب بته بدبودار دون زبردست مردار دغه بوی الله دې موږ ساتي چې دا په خپل اقوال باندې سړی سيزي لکه څنګه چې حمیوی په خپل ګرموالي باندې سيزي واخر من شکله ازواج واخر من عذاب اخر انور عذابونه وي من شکله د دې پشان باندې او نور عذابونه بوي من شکله د دې پشان باندې ازواج قسمه قسم عذابونه ازواج قسمه ګرمانه ته وګ دی ګره ها واخر ويرورا او نور عذابونه به من شکله د دې پشان باندې ازواج باندې قسمه قسم عذابونه قسمه قسم عذابونه وامتاز اليوم ايها المجرمون وتقطعت بهم الاسباب اسباب د دوستۍ ټوله لاړې تسنس شوي قالوا ربنا وای بدا کشران اے زمونږ ربا من قدم لنا هذا چا چې مخ کې کړي مونږه لنام چا چې مخ کې کړي مونږه دیتا فزيد هو عذابن زفن فی النار ورکا دل عذاب دو چند ورا رب دل دو چند سزا ورکا وقالو ما لنا وس جهنميان جهنم ته لاړل نو وایبا چې څه خلک یار وروره موږ خو دنیا کې هغه ته شریان ویلا موږ هغه ته گمراهان ویلا موږ هغه ته شرارتيان ویلا نن خو هغه چرته په نظر ناراضي مونږ هغه تخپل کې کمزوري خلق ویلا وقالو ما لنا وای بدیو سدی مونږ لرا لا نرا رجالن چې نه نو مونږ هغه سړی کنا نعدهم من الاشرار چې مونږ شمیرل دی ولرا د شریانو نه نو آیا دلته شته چې مونږ تر کاریږي اتخذناهم سخريا نیولې موږ دیو لرا پټو کو باندې سخريا فی الدنيا پټو کو باندې په دنیا کې هم زاغتانهم الابصار نو دوه معنی دي چې آیا دل تشته مونږ ته په نظر ناراضي یعنی آیا دل تسرشته نه معنی په جهنم کې نشته مونږ په ټوکو نیولیو خنن نشته یاشته خوم زاغتان هم الابصار شته خو کګې شوی دی د دیونه زمونږ نظرونه یعنی دلته شته خو زمونږ نظر ته کوک شوی سره د وجود دغې نه پور کې الله یریدون اصحاب محمدن د دې اراده په دې باندې د اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم دا لکه مثال په تور ابو جهل باوازو کې اين بلال اين بلال بلال چرته ده اين عمار عمار چرته ده اين صہیب صہیب چرته ده خلق نه کاری اگر بلال خو په نظر ناراضي اگر صہیب خو په نظر ناراضي اگر یاسر خو په نظر ناراضي اگر سمیہ به دستا خو په نظر ناراضي او دا لاړو په داسې حال کې د دنیا نه وا ابو جهل نل مسکین و مسکین ابو جهل ونور اضاء الارض شرقا ومغربا اگر رڼا چې مشرق او مغرب ټول رڼا کړي و موضع رجل منه اسود مسلم او د خپل لاندې زیتره نه تک تور ده تور تم ده و ابو جهل صہیب د کم راغې و ابو جهل بلال د کم راغې او د ډیوی لاندې تیارا و ظالمه ته د روټ نور نسک نه محروم شوي ان ذالک لحق تخاصم اهل النار یقینا دا خامخا حق ده جګړه د جهنميانو قل انما انا منذر تو یقینا زیر ورکونی کما رب د اسمانونو او د زمکه او غچ د دې دوه ترمنځ العزیزو زور ور ده په دشمنانو الغفار بخون کې ده توبه استون کوتا قل هو نبأ عظیم تو یا دا توحید یا زما دا ير ول تاسو د قیامت نه د حساب نه د جزاء او د سزا نه قل هو نبأ عظیم دا یو خبر عظیمه ده انتمانو مورزون تاسو دا غینا اعراض کوئ او صداقت د پیغمبر خدا ما کان لی من علم بالملئ الاعلى نشته ما د پر علم بالملئ الاعلى په مجلس پورته نه باندې کله چې دیو جګړه کوي کله چې دیو جګړه کوي بالملئ الاعلى بالملئ الاعلى یو معنا دا ده بالملئ الاعلى اذ يختصمون په ټولګي او چت باندې کله چې دیو گفتگو کوله د الله سره په بارا د ادم علیه السلام کې چلای ادم پیدا کوم خلیفہ پیدا کوم دی آیا ته پزما کا کې هغه څوک پیدا کې چې فساد وکړي د ملئ اعلی خبره ما ته ته دراول سره پته ولګی دا چې ته د الله پرشتینی څه شي پیغمبري دا صداقت د رسول دی ما کان لی من علم نو ما د پر علم بالملئ الاعلى په مجلس پرته نیبانی کله چې دیو گفتگو کوله د الله سره او الله په قران کې ما ته الله خبر راک معلومه ده شو چې زه الله رسول یا نشته ما ده پر علم بالملئ الاعلى د مجلس پرتنی کله چې دیو جګړه کولا بر طرف ته د قریش ان ختی په خپل مینس کې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ته داګه پتنوا پکې او کم بده کې د پر روحنا تاسو په وځي دته سجده کوونکی دا معنی مخکې تیر شوی دا کومه سیده وا د دې سیده سمانه ده سیده وکړه ملائکه ټول په غونډه مگر ابلیس ونه کړه استکبار ځان غټ وګاڼه او د کافرانو نه پهلم د الله کې چې خامخا ډک بکم دا مقسم علیه دی قسم په څه باندې خړلې چې خامخا ډک بکم جهنم لستانا او دا غچانا چې ستا تابعدار دي منهم د دیونه په غونډه باندې قل ما اسالکم علیه من اجر تو نه غواړم تاسو نه پدې باندې سمزدوري او نه يم زاد ځان نه جوړونکې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورځ تقریر کوي یا ایه الناس دا دنیا خلکو چا چې یو مسله یاد ده نو هغه دی وایي او من لم يعلم څوک چې په یو مسله نه پويږي نو دی وایي چې الله پویا دی ځکه دا علم نه دام دا چې یو سړی نه دی پویا نو دی وایي چې الله اعلم او الله خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي قل ما اسالکم علیه اجرا تو نه غواړم زستا سنا په دی باندې څه مزدوري وما انا من المتکلفین او نه امزا د ځان نه جوړونکې اور مې بناوټ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تنزل